بابی صاحب قسم ربت بهین دی مسایلو صاحب قسم ربت بهین دی او غرضم بهین دی اشکال پکې نشته د علم فضیلت دی ترغیب دی خو اشکال دا دی چې مصنف په کتاب العلم کې اولنی باب هم دقه شانتې و، باب فضل العلم وقول الله تعالی يرفع الله دغه آیت ویلو رب زدنی علم دغه آیت ویلو او دا عنوانو موسنی په کتاب کې خود داسې تکرار نشته دا کم تکرار دی باج خدا وای چې دا د کاتبین نه غلطی شوی دا باج بګرا وای چې را مصنف هم انسان دی دا نه غلطی شوی یا دروات نه من توهم روات شوی دا دا خوال دی خلق بعید دی دومره عظیم کتاب دی په صحو باندې او په نیاس نسه نو باندې بنا شو مصنف دې د حاضر شکال درس هم کړی بعد الفراغت ظاهره دا ده چې هلته فضل د فضیلت نه دی او دلته فضل په معنا د زیادت دی هلته د علم فضیلت او دلته د علم زیادت او کمال دا هم کې دي شي چلته یو کلی قانون دلته په حدیث را یو جزئی وضاحت ته یاده شي چلته فضیلت پایاتو او دلته فضیلت چې دا په احادیث دی یا به د سی وایو چالت د اجر او د ثواب خبرې وي او دلته د کیفیت خبرې دي مترجم له ته متوجه شي سوق بالکل بیان دی د حدیث نور ماخذونه چې دي محشي ذکر کړی دي متن الحديث کې قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم یو شی په کنایه طریقه باندې متشکل شي علم او د پوی په مابین کې مناسبت په پوی باندې د بدن غذا راځي په علم باندې روحاني غذا راځي د بچو تربیت په پي هم راځي په تعلیم هم راځي دې وجنا مناسبت پیدا شو ظاهر کې دا اشکال شو چې د عمر فضیلت په ټول امت راغی حتی چې بابا کې صدیق هم حالا دی چې خلیفه اول خو بابا صدیق دی عالم فومت کې بابا صدیق دی دا غي جواب دی دا جزئی فضیلت ته دینه کلی فضیلت ته معلومه ډېر فضیلتونه دي چې د نور صحابه ذکر شي د رسول د ابوبکر صدیق فضیلت چې هغه محفوظ پاتې شي دیو جن محفوظ پاتې کیږي د ابوبکر صدیق فضیلت چې د قیامت او د عقبا د پاره خیر او ذخیره شي ځنې کس د خپل دنیا په صفت نه خوشالي باوی یری چې زمونږه ترقی په تناظر بدل نشي دنوی مدح باندی خلق خوشحالیږی چه ګنی دا زموږ ترقی ده خدا ترقی نه ده نوکان نو کدا اثر کار کېدل مطلب باریکو پرزو ته هم ورسېده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في أجد الوداع بمنار الناس يسألونه فجاءه رجل فقال ما أشرف علقت قبل أن أضع قال ادفع ولا حرج فجاء آخر فقال لما أشرف نهبت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس یا د بل د دین علاوه طریقو باندې د حدیث عنوان دی کتاب سره بالکل بیان دی نو عنوان دی کتاب کتاب العلم د علم مشاغل د فتو هم ده باب سابقه سمره بیان دی د علم خبرې وي فتوا د علم سره تعلق ساتي نو مسائل د حدیث حقیقت هم د ظاهر غرض د ترجمه البانو بیان دي د عالم منصب خي او ټیک ده دایمي بلا طریقه نه کوي چې دا به د پاسه مې ترګي بیان نه کوي سواقیا نازل رااله هغه ضرورت دی به پر رسول الله اسلام بزان هم نه قیاس کې د رسول الله اسلام دابه چې ده رسول الله اسلام ته خوشحاله وه په ځان یې احسان ګاڼه زموږ حال دا نه دی دا هم معلومه شولا چې بیان په مکان مرتفع پکار دی پوچه ذمہ دی الفاظ ته متوجه شي الفاظ خو نور بهیم دي فتیا لفظ راغی فتیا فتیا په معنا د فتوا ده فتوا د فتوت نه ده مضبوطی ته وایی ځوان ته پتا ځکه وایی مضبوطی قوی وی. فتوا چه ده دا هم جواب د سوال دی پس د تحقیق او د معرفت نه تحقیق وکي جواب ورکړي کله کې فتوت او قوت ته پدلایلو د مفتي خبره منل پکاري د مقلد د پاره هغه ځان د مفتي دی چې مقلد به د هغه د قول تسلیم کوي هغه چې مجتهد او دا غیر مجتهد یو د دې وخت مفتین دي چې دام ناقلین دي او ځان لا خاصلت د هغه مفتین ثابتې کم چې مجتهدین دي دو مقدمات را جمع کی د بل لپاره سر د دل جوړ شي یوه مقدمه دا چې د ته خلق مفتی وي اسم د مفتی د مقدمه مخکنا مسلم شو دا ای مفتی چې کوم فتوا ورکي هغه معنی واجب الاتباع شو بیا وی مفتی صاحب دی سوی دی خدای خبر چې د کراچۍ مفتیان او د دې دا حیثیتونه د یو بل په خلاف کې فتوی ورکړي میدان ګرم کړی موږ دور کې یو دغه یوسف نومي او بیرسته عظیم مفتی ته جوړ شو دا زموږ سمرګره و موږ دوره کوله او دې په تخصص کې ویزه په باره کې ما یوسف ته طلب کړی و خو د جواب غلط و به مفتی ولی حسن سپتمبر جوړ هغه دغه جواب رد کړی دا غلط جواب دی ده مو ویلي چي مفتي صیب زما فتوا رد کړه مفتي ویل حتمن چي دلته تخصص ده هغه به ګیره وګد کړو ته لوی شیخ ته جوړ شو به آپ کې مسائل او سید کړی دا ان کا حل او پاکي به داری کړی شي شاتین په سمون مکرو دی خدای دې علیکما تستحق به مخصوص او د سره خبر نه لالا په دغه دي کې د ور پورې کړې ځان په څه پتوي لګیا دغه شان چې د لوم ولا هم پتو ور کړې جواهر په واره کې به نیلی سی په ستره توبه ایستلې ده دغه شان چې پتو چې مولانا سلیم الله خان صاحب هم خو خیر دا خو چې په زد کې راغی د خان باچا مشر دراسه په زد کې شو تر خو شیخ تی تقریر واغسته مشکات په شرح باندې په تقریر کې غدا ولي کوي کتاب خدای خو جمهور علماء دی ون نه نزیه په حیات رنګي کې خلاف ده بیا د شاهي که دغه خان باچا مری صاحب چې دغه تقریر ولید دا هغه قلم چې دی هغه هم چمچمار قلم دی دا د چا لحاظ نه کوي هغه په دلچسپ مضمون ولیکو دلایل ثابته کړي دا حافظه خراب شوې ده دلته مینګل صاحب چې وو منظور مینګل هغه هم سم مخالف شو هغه د اعتمادي مدرس وو مفتی نظام الدین صاحب هم د سم مدرس وو هغه بیا هم چې مخالف کېده ته زموږ مرګري ولګېرل د مولانا زکریا سي متعلق نو د باجی کابیر متعلق عبد الوکیل کتاب لیک سړی غوسه سره د واڼه تکبیرونه ټولو اکابرو باندې را بلي کړل. مې زموږ ملګري هم ناراستی نه کوي. هغه بل په کتاب ولیکه سنو مې ده او ځخوان دلته راځي ما شاګرد نه ها سليمان هغه خدا خاطر شم کړی او عجیبه دا ده چې هغه کتاب په اخر کې لیکلي دي وایي دا کتاب زه د څه په درس کې ما او د دې اختتام په خال کې وشه په میاشت د رمضان کې هغه کې دلته په درس او کتاب کې دا لیکلي دي هغه کال باندې دا کتاب ختم کوو کنه مفتی توصیف او دې ټول دلته درس کې دا جمال خدای نو دې لو بغیر مشه دا مفتی دا پکې باندې دا د کراچي مفتی د د سرحد د شیخ نه سخلان ته صحیح ورخه د کراچي مفتی او د صوبې پښتونخوا د کوچې د شیخ نه سخلان ساتي دا خطرناک مفتین دی هغه د بریلیانو یو مفتی فتوا ورکړی ده وای د دیوبندیانو نکاح نه کیږي نه د انسان سره نه د سپی سره نه د پښو سره نه ده نه د ګیدړ سره سید ساز دې ټول سکیږي او د کراچي بل مفتی فتوا ورکړی ده انتقال ما د دې ځنه وکړو چې واقعي د فتوی منل پکار دي فتوا کې قوت وي خو د هر مفتي خو نه کنه دلتم باب باب دې روسا 36 نمبر باب به هم راشي باب رحلت فی المسلط نازله سعود حریض خو به هند دی ماخذونه د حدیث مخکې ذکر کړی دي سند د حدیث کم تحقیق کړي مخکې د اسماء ذکر شوی دی عبد الله ابن عمرو العاص ذکر هم شوی دی متن الحديث ته متوجه شي رسول الله اسلام ولاړو په حجۃ الوداع په مینا کې خلکو ته پوس ته خلکو کو یو سره راغی وی زه خو پین شو ما قبل ذات حکم الا قال افعل ولا حرج کوا هیڅ حرج نشته دا اختر پر ورځ باندې د مفرد خدري کار دي جمره وشتل دي جمره عقبا حلق دې به طواف دي د قاعدې متمتع څلور کلونه دي. جمره وشتل دی او بیا ذبح ده بیا حلق او قصر دی بیا طواف دی طواف په مرتبه متأخر کې دی د طواف نه حرج نه جوړیږي. وسط د حاف په نیمه نشته. دا نور درې چې دي د قارین لپاره دا ترتیب واجب دی. د امام مالک صاحب رحم الله په نس باندې ترتیب د ذبح هم نشته فقط د رمي او د حلق مابین کې ترتیب دی احمد ابن حنبل نه ورته نقل دی او امام شافعي سے وایي ترتیب مندوب دی خو واجب نه دی حدیث ګوري مې ولا حرج عام خلک په دې کې تاسو تفسیر کوي په حناف باندې چې احناف فاقل او قیاس او فرای د حدیث خلاف کوي حدیث کې وی علم ولا حرج او احناف په دې کې دم لازمي وی کتا سو د شي الزامات لګوي نو پتا سو څوک الزام لګي او وی چې تاسو د کتاب الله نه خلاف دي موږ اعتراض کوي چې احناف د صحیح حدیث بخاری نه خلاف کوي په تاسو هم الزام نه کېدی شي چې تاسو د کتاب الله نه خلاف کوئ څنګه خلاف کوئ کتاب الله کې راځي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ذبح مخ کړه او حلق الراس روس کړه او نه په داخل کړه ولا تحلقوا رؤوسكم او کتاب الله کو چرې بل فرض او تقدیر دا وارد د وجنا په ترتیب کې خلل راغې ومن کان منکم مریضا او به هذا میراثی ففدیه من صيام او صدقه او نسک او شاری مخر کړی کتاب الله کې مخر کړی بقره یې سوچ پګنی آیات کې بې کفاره په سوی ترتیب باندې د علی نه نقل ده د عمرو بن عاص نه نقل ده د ابن عباس نه نقل ده ابن ابي شيبه روایت ده هل ته ذکر د احراق شته ده فل يهر قدم او دې دې کې چولا حرج ویل دي دې مقصد دا دی چې دې اقدام نه پدې دیم اقدام باندې خلل نقصان نه راځي دا اقدام چې بیره په خپل ځي خدا دې په څه کوه کنه لکه بالفرض و تقدیر مثال کې قباحت ته او دا حد پارویم یو سړی حالت د حیض کې جما کړی او زده په ذهن کې دا نقشه راځي چې زمان نکابه مات شوی نکاح به فاسد وي او دا خیال دی چې زما قربان زوجی ته په جناو کې دی مفتی نه تپوس کې مفتی را یاد کې جنا حرج نشته قربان کې د حرج نشته پته کې نشته نه قربان کې حرج نشته نکاح نه ماتي دې مقصد خدا نه دی چې په حالت د حیض کې اتیان جایز دی دا به ته ګناه نه غني د دې کوم کفارات په توبه باندې یا د کفاره مالیه چې کوم دا هغه نه ادا کړي نه دا مخه ته چې کوم روان دي د دې په قول کې حرج نشته دی د لاحق په قول کې حرج نشته د سنت چې سابق کې حرج نشته نور ترتیب او کتاب الله باندې ثابت شي اکثر حرج وایي په دغه دي کې چې په هغه کې د وتلو څه ګنجایش نه وي نه د دې ضیق نه د وتلو ګنجایش شته دی په جبیره د دم باندې دې ساوي ګنجایش شته دی په جبیره د سجده ساه باندې دا معنا حالا ولا دا ویو دا حجت الوداع خلق نیوی راجه مشیو دا اطرافنا ابتدائی وازه دا حج وا پداسی مخو کی عذر چه ده دا معقول ده عذر آینده به پرې نور قیاس نه کېږي، دا هم وایو چې په دغه دربار نبوت کې یو څوک ولاړ دی او پیغمبر هغه ته یو خبره کړې ده هغه کې واقعیت حالین عموم هم ویل شي نور ترتیب قران نه ثابت دی خدای خبر چې دې سړي ته کومه حادثه وه. باب من عجاب فی ثیاب شاطی ید والراس عنوان دی کتاب سر و ظاهر دی باب سابقه سر بت هم دی مسائل سابقه سمره ظاهر دی مصنف علیه رحمت دا باب وضع کو پدې کې رد دی فضا مدان الناس باندې جو دا هونه مای مالک د مای مالک په دې باندې فتوا درس و تدریس نهایت اهتمام احتیاط غواړي وقار غواړي خو د موسنی په نن باندې وسات شته چې بل پې کړی شي نو اوس هم دغه مخکنی حدیث را نقل کړ، فهما بیده نو اشاره یې په لاس وکړه، که د ذبح نو د لاس اشاره، که د رمی نو د لاس اشاره، د مکې نه مدینې ته روان وم، یو شانتې خیمې لګېدلې دي. کسان ناست هلته شينه خرڅوي د يو کس نه مې د مسجد خير تپوس وکړو نو هغه نور نه پيدا خدای راته چې الذبح دا دغه په دې مړی باندې لاس کې الذبح معنی معنی د شي شراتو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رمي کوا د وشتلو نقشه جوړه کړه زخ کوا د زخ نقشه جوړه عرب کې وسم د عادت دی چې نیم افهام تفهیم په اشاره کوي دغه ته کې نقشه جوړي سړی په کې لګي خو ګوره دا شرط دی چې په دې اشاره باندې مستفتي مطمئن شي خو څوک وایي چې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کله خبرې کول نه درې ځلې وکول دا غي جواب دی چې هغه د قضاوت په موقع باندې یا په دسي کلام کې چې د مراد بن معلومه ده مشکل به وو مسائل کې مرتبه وي ګورم څه نازله راغله نو په لنډه خبره باندې سړی اکتفا وکړي. په هغه کې کو ډېر طولي تقریب جوړوي. حادثه راغله ټیم کم دی. او که عام تحقیق نه هغه د پاره سفر بکې پوره تحقیق بکې رو سبب روان دي دغه حد اول حدیث کی تحقیق مخکې شوی دی دویم حدیث که نه يريد القتل دوي کي مقصد قتل وو ترجمة الباب په دغه دي کي دي دا حديث دا ابو هرره دي رضي الله تعالى عنه د حدیث سوق بین دی نور ماخذونه محشی ذکر کړی دی ترجمه الباب د لاس په دې اشاره کې نور الفاظ او د ختم شوه دې تپرون سمحتي کرمانی وای نفس قتل نه دی بلکې په قتل کې کمی فتنه جوړي فسادونه جوړي هغه مراد دریم حدیث متوجه شي ترجمة الباب په دې ځای کې دی چې بر انور کې فرق راغلی دی پس خلقو ولاړ فقال سبحان الله قلت آیتن ماوی چې دا څه خطرناک علامه د فاشارت وراثه اینم او دا دیم جې شو حتی چې په ما بشراله زه لګیو ما چې ما وباړولې په خپل سر باندې ما اړولې او په خپل سر باندې محمد د الله نبی اسلام او دا غسنا یلا ثم قال مان شین نه ده هیڅ شین چې معنی لدرالي کې ماته او خضر شو زما په دې ذکر حتی الجنه او نار ما توحو قيشل أنكم تطوننا في قبوركم مثلا من فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال مثل فتنة الدیال أو قريبا أو قال قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء فترة تنشتی چې اسماء په کومه وقالوا ما علمك بهذا الرجل فما المؤمن او قال الموقن لا ادري ايما قال تسمع فيقول هو محمد هو رسول الله فقلته نو مام ویل کو د ناس نه مومنان واخلی نو دروغ ویلی کو عام ناس واغستی شی نو به په دی کی رشتی ویلی ته حری سوق بهن دی ما خذونه په حشکی وری او سند روات هم واضح دی متن حدیث ته متوجی شی اول خو دلته د فاطمي ذکر دی چه ته دا ګمان ونه کړي چه ګني دا فاطمه فاطمه بنت محمد اسلام دا بلکې دا فاطمه بنت منذر ابن زبیر دا ادا زوجه د هشام ابن عروه هشام او فاطمه دواړه داسمان نسي وو. دویمه مسله دا واورئ چې دا حادثه چې راغلې ده نو په کوسو په شمس کې راغلې ده د نهمې سنې هجري واقعه ده. اما د خصوف واقعي چې دا دا په پنځمه سنه هجری کې راغلی درې مسله دا راوړی چې عذاب قبر ثابت شو فتنه القبر ثابت شو تنعم تعلم په قبر کې ثابت شو مخکې دا خبره چې تنعم او تعلم په قبر کې د دې امت خصوصیت دی کنا هر انسان باندې راځي ظاهر خو د دې امت خصوصیت معلومیږي انکم تفتنون فی قبورکم او مسلم کې راځي ان هذه المت تبتلى في قبورها دا امت ذکر کړی دی مسند احمد کې هم د سره دی ابن قیم به ظاهر دادا شهدا د نفسي انسیت انسانیت طریقې کار ده ابن عبد البر وی را پتر ته نشته دي سکوت کړي او ایره کو د دې امت ذکر دی نو دا څه کوي احتراج خو نه دی چې دا امت ته نور د لپاره تنعم او تعلم نه وي بیرین خو دا معلومه شولا چې مؤمن او مرتاب یا منافق په دې ابتلا کې خورځي کافر راځي کوم راځي. مصنف عبدالرزاق کې دریم جیل 1500 لس کم شپږ سو صفحه کې راځي باب فتنه القبر او الته مومن منافق ذکر کیږي کافی دی نه دی ذکر کړی او ابن عبدالبر هم سیوتی هم دا رجحان دی خو اکثر وای چې دا کافر نه به هم تپوس کیږي ځکه کو کافر امتی اجابت نه دی خبره نه ماننه نو امتی دعوت خدای کنه بخاری کی اول جیل یو سلور سلور اته کی د کافر ذکر هم دی مسند احمد کی هم ابو سعید خدری نقل دی ان کان کافرا او منافقا دون دی بیا دا قریب فتنه مسیح دجال ته یا خو په زمان کې نږدې او یا په مشکلات کې ظاهر شقشانی دي د دجالی مشکلات وند کې امتحان به د باندې راځي د اطفالو نه دا تپوس کیږي که نه تپوس کیږي والله اعلم څو کاله اطلاق دا تپوس وایي څو کاله اطلاق نه د قیل اکثر په دې قیل دي چې ممیز وی د احکام امتیاز کولی شي تپوس کیږي موطا امام مالک د یو روایت هم داسې معلومیږي په ابو هریره جنازه کوله په یو ماشوم دا الفاظ وي اللهم اعذه من عذاب القبر موطا امام مالک کتاب الجنایز کې دې ذکر شته اللهم اعذه من عذاب القبر اما تفصیلی بحث د کوسو په دې کې مونږ شته او که نشته دی مونږ با جماعته دی که نه انفرادي دی وتل شته یا نشته دی عیدګاه ته مصلا ته جهر بالقراء شته دی یا نشته دی وایو بل خیر سا په باب الکسوب کې به وایي کم دی به وایو هم هغه به وایو الله مهربان دی دا الله رحم کړی دی چې نبراس ساری مشکلات مرتب شوی دي څه چند زینه مشکل دی کو الله امداد وکړو هغه مکمال ته ورسو کو نشو نو دا شته په کې پورا کار شوی دی یاره مقبولیت د الله سره مقبولیت د چا سره موږ چې موږ به فیض الهی نه تاثر معلوم هيڅ پته موږ ته د فعل الهي ونه لګېدله چې څوک څه وايي، خو زه هغې لپاره هم همدغه سبب وکړ چې څه به ووايي، ځانان به يې پېږي نه چې وايي به چې دا يې څه خرافات ليکلي دي او په نيبراس به پېږي، په هغه کې چې راپسې څه وويل نو بس کوم.